محترم و مسلمانان ورونو الله پاک په تاسو موږ باندې دوره احسانات او شګړې دي چې انسان دی غشمارا نسی کوای کټول عمر دی پروردگار نعمتو شکر ادا کوي د شکر به ادا نه کړای سي شګرد استاد نه پته کوي جی د فرشته کا الله پاک جهنم ته واچولې دا به عدلی ک ظلم بې نو شګ استاد ته وی دا به عدلی دا به انصافي نو شګرد ته چی جی دا خبره خو ماته ډېر لوی ولید لسلا دا وسرنګي عدلی چه د سترګو رب اورا د پروردگار نه فرمانی نه ده کړی دغه فرشته چې کله جهنم ته واچي د با عدل او انصاف سرنګي نو استاد تو فرمایل چې ته دا وایا د فرشتو ته توفیق سو کور کوي دا خو الله ور کوي نو چې هر عبادت توفیق ملاو سو دا خو د الله پاک له طرف نه احسان دا او عبادت یو کو توفیق ملاو سو خدا خو بدی خلی د دغ توفیق شکر هنه کیا دا ایغه نه بعد نور نعمتونه احسانات چې کوم الله پاک کړی اخو دینه زیات دي د الله پاک شکر ادا کولو طریقه دا ده چې انسان شو کوشش کوي د شکر ادا کولو او به خپل ځان عجز غني چې د پروردگار حق نه ادا کوي کتابو لیکلی دي هغه شګړه او نیکی چې ایغل وجه نه انسان په تکبر چې مبتلا سي دینه هغه ګناه بهتر ده چې کومې ګناه لوجنه انسان زړه مات سی خپل ځان ګناهګار او تولید سی چې کومې ګناه لوجنه انسان پروردگار طرف ته متوجه سی نو سړی به چیرې هم خپل ځان پوره نه غني کامل به نه غني د پروردگار بندگی حق چیرې هم نسی ادا کېدای حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو بزرګ وایي زه حرم شریف چې موجود وم یو ځوان راغی او هغه نیت د لمنځه یې وتړو او قرآن مجید پندره سپرې په یو رکعت چې تېرې کړلې پندره سپرې په بل رکعت چې تېرې کړې په دوه رکعتو چې ختم قرآن وکړو او هغه بندوي ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک الله پاک عظمتونه چې کوم خلک وپېژندي بېکینا هغه بل چیرې چیرته هم نسی متوجه کېدای او چې کوم څه کوي هغه انسان کم غني پروردگار خپل مؤمن بنده سره مینا محبت ته نو دغه ټوله دنیا ته متاع ان قلیل ویلی دي چې بندگانو تاسو ته مې درکړې د خلوش کې غوندې سامان او چې کوم خلکو پروردگار سره محبتي بادشاہ وقت هغه درې کسان ونیولل عیسائی او بادشاہ مسلمانان کا ډېر کسان ونیولل خود درې کسان ډېر زړور وو د درې کسان هغه ډېر زیات بهادر وو کښلې ځوانیانې وې نو بدشه ته وزیرانو مشوره ورکړه بدشه سلامت د درې کسان به موږ ځان سره تم کو کدی عیسیت قبول کو موږ ته به ډېر فایده راکړي موږ عیسیت ترویج به وکړي نو بدشه ورته له ډېر ښه د لالچ ورکوي چې موږ به تاسو نه جرنیلان جوړ کو خو عیسیت قبول کو دو انکار وکړ تاسو ته به مال او دولت درکو عہدې به درکو انکار تاسو نه کهونه به وکړي انکار په خوږې په ترخې اخیره وتویلا چې تاسو ته به سخت سزا درکو دو بیا هم انکار وکړ مشوره یې وکړله چې تیل به وته ګرم کو او هغه ته به ورواچو چې کله په زمدینه یو کس په چې ورید کو نورو کسانو باب به پزړه باندې خوف تریسی هغه به اسلام پرېر دی نو تیار سل دې خبره تا چې کله لا سب شی ورو تړلې اخیری وری تا نه پته کوم تی سید قبلوي کن قبلوي اسلام پرېر دوي کن پرېر دوي دوی ول چې ته کوا چې سکوي زی اسلام نه پرېر دوم یو کس یې راواخیسته، هغه تېلو ډک و، ګرم چې کوم هغه ورته وړی وای، هغه ته یې ور وویسته او په سترګو رپ چې اپه چې پکوړه سوه، هغه بلکل پکې ورید سوه. مسلمانانو وروڼو په خولې مندې په ژبې د خبر هلکه ده اسانه ده خو عمل کې ډېره مشکله ده. یو سړی په اور کې سوځېدل. او بیا په دغه حالت کې مړېدل دا به څوره مشکلی چې دا خبره وکړله ایغه نه بعد هغه بل جرنیل هغه بل مسلمان لسترګو نه اوش کې روان اسلې په مخ باندې بيدل شوري سلل دو ته ویلا چې دا ما تراولو خته ولې خپه کېږي ته مخ خپه کېږي دایمه نه مړاو تا خو خود نه مړاو خود خبر نه ومنلا چې اوس خبر منې اوس هم چې کومه دا ته آزاد اوس هم پتا باندې سه الزام نسته دا ته موږ خو ته معزز او محترم دوت ویل ذلیلا تا دا خیال د چې زه مرګ نه وډر سلنه نه نه زه خو په مرګ باندې نه ځانم زه خو په دې خبره ځانم چې یو روح مې دا چې الله په نام باندې قربان سی بیا بز الله ته دینه آباد ورکوم تړای ما سره خو بل شای دینا بعد ورکولو ته ستنګ نه دي ما زړه خدا غواړي چې د سوره وجود منې مې وشتان دي چې دور مې ارواح وای یو مې د الله په نام قربان ولای بیغنا بعد بل واره راتللای به مې بل قربان ولای به مې بل قربان ولای زه دې ته ځانم چې د الله پاک بندگی حق باندې سي ادا اگر کز خپل ځان قربان ولې نه چې کله سړی روغ موټي جوانی دیوانی به غفلتو چې ډوبي غفلی الله پاک طرف ته دیان نزي ګناهو چې زندگی تیرای وای چې کله کله داسې واز او نصیحت واروي نیک مجلس چې چې نزړه چې توبه اراده پیدا سی خو وای اوس پرېږده ولش کی واره آباد زړه چې د نفل کولو اراده پیدا سی تلاوت ذکر عبادت د روزه د صدقې دی وای چې اوس پرېږده اوس پرېږده څوره ټیم په تیر سی دوره ټیم په تیر سی چی ژیره سپینه سی وجود ته کتونه ختم سی سړی کمزوری سی چی داسی سوچ وکی چی اوهو څوره لوی نقصان می وکړ نو زندگی داسی زر در په تیریږي به انسان د صحت الله پاک نه واخلی یو خبر بلا هم ډیره عجوبه ده کانا دا یاد ساتل پکار دي یو سړی د سپینجیره سه کمزور سه ګناه نسی کوي خو ازمنی خبره په فخر او تکبر سره کوي د مطلب دا ده چې د توبه نه دا بسله ګناه نسی کوي خو چې د ځونی هغه ګناهو خبره په فخر او تکبر سره کوي د مطلب دا ده چې د توبه نه دا بسله توبه به پس ته بسلی کچیر هم دې ځواني خبرې کوي اوب په دې سره کوي چې یاره غلطي مو کړې ده الله مو دې معاف کړي او چې دې کله په یو خبرو باندې فخر کوي تکبر کوي به دا توبه نه ده بسلې اگر کژیر سپین اصللا د سړی هغه سي ګناهګار ده بلکې هغه نه زیات ګناهګار ده چې کوم په ځواني چې ګناهګار خو اکثر داسې چې انسان عمر زیات سی کنه به سوچ سره مل سی فکر سره مل سی چې یاره اخرت ته خو ذخیره جوړول پکار دي خو دلته خو به تکتونه نه وي دلته خو تک اوس د اجتماع د چې اجتماع ته کوم خلک زی دي لکه اجتماع و رایوند اجتماع روانه ده چې کله سړی اجتماع ته لاړ شي بوډای معذوري بیا هغه خو او د سته نه سی وته دور ستر پینډالي د پینډال نه خو او د سته نه سی تلای او د سته تلګ هم مشکلي به بیا لمنځه ته به آرام خوب نسی کوي به آرام وي ازوان چې کومي سبحان الله شپه ویشه تیر کی ورځ ویشه تیر کی بیدار اوسېږي عبادت ته زړه داسې باغ باغ کیږي او کې او که ایس مصروفیت نه بوډا سړی خو بیا هم بیماری کې ایس تکلیف نه بیا هم وجب نه که هم بیماری او دا شیطان دوکه ور کوي ځواني چې خطه کوي چې اوس نو بیا اوس نو بیا ګورا شیطان هر چا دې پر خپل طریقې دی دې دوکه خپل خپل طریقو من دې خطه کولو کوشش کوي ځوان ته دا دوکه ور کوي چې الله دې ځواني دا اوس نلش کی وار آباد مسلمان خدا سي نه کوي چې لمس پرېږ دی یا خو لمس کوي اخو تلاوت کوي خو به دای داسې نو دی چې میا کو داسې وته وای چې لشکي وار آباد لشکي وار آباد نن نو سبا نن نو سبا په دې چې کلونه تیر سلا اب کوم مسلمانی چې د زړه نه غوړي چې د دل مس په جمع باندې کوم اب کوم مسلمانی چې تلاوت په زړه نه غوړي اب کوم مسلمانی چې اوبین به زړه نه غوړي تهجد به زړه نه غوړي هر مسلمان زړه دا غوړي خو چې کله جذبه پیدا سي به شیطان دوکا ور کوي شیطان دوکا ور کوي چې نن نو سبا نن نو سبا او په دې باندې ژوندۍ په تیر سي اخر ته ورسیږي دا سبا په ژوندۍ چې راي نسی هر شبه گویم کې فردا تر کې ای سودا کنم هر شبه گویم کې فردا تر کې ای سودا کنم بعض چو فردا شود امروز را فردا کنم ژوندۍ تیر سي او انسان ته عمل کولو موقع نسی ملاو قیمت نوسی اوس د دې طریقه څه ده دې طریقه دا ده چې انسان د نیکو خلکو صحبت او مجلس اختیار کی نگاه ولی میں وہ تاثیر دے کی نگاه ولی میں وہ تاثیر دے کی بدلتی هزارو کی تقدیر دے کی هغه خلکو چې فرض المنز نسی کوای چې کله نیکو خلکو سره خپل زړه وتړي به تهجد گزار جوړ سی داسي زندگی بدل سی چې خلق ته حیرانی خلق دعاګانې ونه غواړي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او ایمان والو خلقو الله نه وډر سو او سړی زړه چې رضی چې زب تقوا سرنګ اختیاروم پرېزګری زده چیرته کو وکونو ما الصادقین صادقین سره سو دی ایغه ملګری اختیار کو خپل به تقوا تر شي راشي سړی حیران پاتې سي پرون پرون یو کس پښتنه کوله پروفیسور دا د مونږ ذکر ملګری دی ویل کی چې د کوم و د زړه چې ساز رغېږي او ویل ورزه خو نه زو خو چې کله ور نسې او دغه و د زړه ول کور ته مړی تر ولږي به دې خړل جایز دي کنه دي جایز یو پروفیسور یو کلک چې زندگی تیرونکی انسان دوره احتیاط چې مړې کو ورزی نه خو چې مړې کور ته وروغښتله د ساز رغی دا جایز ده کنه دا جایز الله پاک خو د چا زوی ورور نه ده الله پاک سره خو موږ ورشته ده دایمو پروردگار د خالق مو د موږ بندگان یو موږ مخلوق یو چې سوره بندگی زیاتې دوره به قرب هم زیاتی چې څور الله پاک منل زیاتی دوره به کوم دا د انسان ته الله پاک سره تعلق هم زیاتی نو د احتیاط زندگی تیرول هغه دی وکونو ما الصادقین سره ملوي دي چې سړی د نیکو خلکو ملګری شي خوږو مسلمانانو ورونو حقیقت دا ده چې کله یو سړی چرسیانو بنګیانو سره وخت تیری کوي بده هم پرور دی دای پر ورځی سي پرون یو کس کیسه کوله چې موږ یو ملګری دا هغه په افیونو باندې رور دی او اوس درې میاشتې هسپتال چې په تیرې کړلې ایغه بعد یې راوست پرون بل ورځ مخستنی کیسه کوله د موږ کور ګوان د ایغر ته ویله ویل اوس راوست اوس نشه پشه پریشي د درې میاشتې علاج بو کو خو ما ولید چې غو کسانو سره بیا شورې ده دا بیا په 400 باندې په افیونو باندې ورسي ځکه چې شورېدی غو خلکو سره نو د صحبت او د مجلس اثري چې کله انسان نیکو خلکو ملګری اختیار کی به الله پاک نیک کارونه او ته آسان کی داسې خلک مولیدلی چې یو ویل موږ په ژوندۍ کې ځنه ګناهونه داسې دي موږ دیان دا او چې موږ دا ګناه نه سو پرې دا وای خو چې کله مو نیکو خلکو ملګری اختیار کړلا بالفعل هغه ګناه موږ نه پاتې اسلام بلکې انسان ته د ګنا نه دور نفرت سی لکه د تکزه او ګندګی نه انسان نفرت کی بد په لګیږي دا خبره یو خدای ته چې په زور باندې ځان له ګنا نرمنه کوي دا هم ښه خبره ده او یو چاته الله پاک اسانه کی الله پاک یو ته اسانه کی ګنا نه داسې نفرت پیدا سی چې ګناه بد په لګیږي حضرت سے فرمایل جماعت چې ناسو امریکای چې او یو ځوان ورمنده تیر سو او چې داسې تیر سو ما طرف ته وکتل او سیخر وګرځیدل ویل آی وانټ ټو بیکم جسټ لایک یو زه تاسو ته غوندې جوړېدل غواړم تا غوندې جوړېدای سم ما ویل بالکل ته خو مانه بهتر جوړېدای سي ده وویل چې شا ما ویل بالکل د لاړش لاس چې شراب او بوتل وا آی ډسبین ته واچول دیغه نه بعد وشروم چې او داس وکاو بیا راغی ویل اوس وای چې زه تا غوندې جوړېدای سم ما ویل ته ما نه بهتر جوړېدای سي ویل به دا خبره وار وار چې زه دلته د سو کپنو یو منیجر یو مشر یو او ایغه نه بعد ما سره د خوراک شاک هر شایسته ایتیش کمینستا او ګنا په باره چې زه سوم چې ما نه کوم ګنا کیږي زه دا وایم چې لنډه دا چې هر څه خورو دې ته نه ګورو چې دا حلال ده که دا حرام ده هر شای خورو او هر کار کوم دې ته نه ګورو چې دا جایز ده که نه جایز ده اوس وایي چې زه تا غوندې جوړېدای سم ما ویله ته ما نه بهتر جوړېدای سي ویله طریقه څه ده ما ورته ویله چې موږ مشی خو دا طریقه ده چې سړي ته بیعت ورکوي بیعت یې ورکوو او بیعت نه بعد چې کله یې بیعت ورکو وظایف یې ورته وښولې او الله والو په زړه چې دیغه په توجه چې الله پاک اثرې شایدا د موږ مشایخ لیکي چې کله مشایخ کرام سړی ته پزړه باندې ګوته ورچیر دی او توجه سره داسي وایي الله الله الله د دغه ویلو سره الله پاک د زړه چې یو اثر کوس کی او چې کڅه د سې د حفاظت کو به مرګ په وخت باندې الله پاک دې په برکت سره ایمان ور نصیب کړي یغ سړی په زړه ضربونه ولګول وظایف یې شوري کړل یو داسې سړی چې هر ګناه کوي یوې ګنیا ته هم ټیټه نه وایي ویل چې ما ده ته پته ورکړه د ما ته پته راکړله شپږ میاشتو آباده یې خط راغی پاکستان ته هغه چې لیکلی و چې جی زه خو اوس لمونځ په جامع باندې کوم کله کله تهجد وکړم چاشت عشاق او ابین کوم پلنا شی کوم پلنا شی کوم خو وی ته نه یو حیران حیران دغه خبره ته یو امریکای ماحول د ګناهو سیلابونه چلیږي د ګناهو طوفانونه چلیږي او الله پاک د مال ګناهونه حفاظت کوي مان ګناه نه کیږي ز خپل ځان ته حیران چې ګناهونه پاکه زندگی سرنګې تیراو خوږو مسلمانانو ورونو چې کله انسان نیکو خلکو ملګری سی به ایغه اثر پکېږي انسان خو ډېر لوی شای ده د ځناورو هم اثر پکېږي چې کوم خلک هغه اسونه شوري هغه چې تکبر پیدا کیږي او شان شوري هغه چې بغض او کینه پیدا کیږي چې اړې شوري هغه سره چې عجزي پیدا کیږي نو بلکې دا هم چې بد نظر هم اثري تاسو وینو نه چې دا نظر په ولګي د پلاني شي باندې نظر ولګي دا دی مشکلی چې ولید سے محترم می فرمایل چې یو سړایو ایغه خربوزه ټولولې خربوزه ډېرې مزیدارې وي سادات قومو پیرانو ایغو قوم سړایو او نو یو سړای پر راغی داسې وته ودرې دوی ته پیر سی یو خبر خو به کو ته لګور چې داسې خبرانو کې ایغ سړی نظر چې دای مشهور چې نظر ډیر زر لګیږي او ته لګور چې داسې خبرونه کې چې غمجان مې کې او ته چې خبر کوم ته ما کا خبر او ته له حوصله خبره ته نه پر دوی د خربوزې د بازار ته رواني دي تروړې تنظیم تر کوه شابر سنبالوي دوی ته چې ما هغه خو دې قسمت خو دې خراب کو ما ته خو دې نقصان را کو زه خو دې برباد کړم خو ته نم ته مې الله نه په توپکو سروای غوښتی ویل چې دومه ورځ کېدله هغه خربوزو چې کومې ولۍ وې هغه زپاڼې سللې خربوزې پرېږدولې ویل څو ورځې تېرې سللې هغه سړای چې چا نظر و تکړایو هغه په وبو چې ولاړو بل کس ته له چوزه پرېړ د وبو وبې لګولې د نه پرېړ دولې اخر سره غوسه سلل یخ سړی وويسته الته په وبو چې پرېوته مرس نظر بد نظر نه لګیږي بنیک نظر ولې نه لګیږي سړی حیران پاتې سي د نیکو خلکو په نظر چې دا اثري چې کله انسان ته وګوري بې زړه دنیا بدله سي چې کله انسان نیکو خلکو سره چینی بې زړه دنیا بدله سي د نیکو خلکو په صحبت چې ډېرو خلکو زندګیانې بدلې سلې حقیقت دا ده چې د نیک خلک جوړېږي د نیکو په صحبت سره جوړېږي او چې د بد جوړېږي د بدو خلکو په صحبت سره جوړېږي خپل مخه نه نشي خپل مخه نه غل خپل مخه نه بدمعاش خو د بدمعشانو د ټګوګانو ملګریو کې دی هم پروش دی سي جنید بغدادي رحمه الله الله پاک ډېر اوچت شان ورکړو او ډېر الله پاک اوچت ولایت ورکړو ډېر خلکو زړه دنیا دې د په صحبت او مجلس سره بدل اسللې چې کله سیری سختی رحمه الله د خلافت ورک نو یو خو ویل چې درس قرآن کوا او تعالی درس قرآن کوي زه خو دې دې قابل نه یم د خپل ځان انکار کو سی هغه سی رسکتی رحمه الله ترغیب ورکاو اخر جنید بغدادي رحمه الله ایغه خو بولیدو چې نبی اسلام مبارک زیارت حاصل سو او تعالی جنید د ما امت من د زړو خورا درس قرآن شوري کا نو چې کلا د د خو بولیدو سبامل روان سو چې سیری سکتی رحمه الله ا د د ماما او چې ایغه ته خبره کولا ایغه ته له جنید چې کله آقا صلی الله علیه وسلم طویل دی به معنا پښتنه کولو څه ضرورت ته ایغه ته الله پاک بصیرت ورکړو مخ چې نه په دې خبره مندې پویسا الله پاک د خبر په خلاصا کړي وا اوس جنید بغدادي رحمه الله درس قران شروع کو نو یو حدیث شریف چې راځي اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله مؤمن له فراست نه وډار سا د الله په نور سره لیدل کوي چې یو عیسائی راغی یو غیر مسلم راغی یو ته ویل چې دغه حدیث شریف څه مطلب دا چې اتقوا الله اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله دیو ته له دې مطلب دا دا چې او دی عیسی زیات کلمه وایا مسلمان سا اخو غوسه سو چې ما ته د داسو ویل کښلې پګړې والے وا کورته اغوسته وکښلې لباس یو د ملګرو ته اشاره وکړلا ملګرو هغه ګینو نه چې کچې چیږي کو وکی هغه په غاړې مندې صلیب وو صلیب هغه نشان ده چې کوم نشان ده سکراس نشانی دوی چې د حضرت عیسی علی السلام ته پنسي ور کړې سلیو نو چې دا خبره ولیدله ایمان یې راوړو مسلمان سو جنید بغدادي رحمه الله دور اوچت شان ول سړی و خو چې کله زوري ته رسی د تکتونه انسان سره ملګری کوي نو دا الله پاک له طرف نه اریت میلا وسلای دا چا اربانه در کړل اوس خو به پنچر کوي هو نه متوي خو به نه بلچای در کړل اوس خو به خرابوي نه بیا اتنا خلی ګیلت ته جوړیږي شا به طریقې دی استعمال کړل ما دې پر درکړې و د سترګې درکړې دي اریتن درکړې دي په شګړې درکړې دي بیا اتنا خلی او ته وګوره چې دغه نظر نه لګي د بوډا شوريږي دخته ور کړې وې دغه سیتا ته در کړې دي د وجود طاقتونه در کړې دي بیا اتنا خلی ما په خطا کېږه او اول خو به تر کم کی او به داسې وخرسي چې او کې اتنا واخلي قبر چې به پروته اتره به چار نه کوي نو دغه خبره دیان ساتل جنید بغدادي رحم الله ځواني چې کومه د الله پاک په عبادت او چې تیر کړه پروردګار سره خوشاله تعلق جوړ سو او چې چا پروردګار سره خوشاله تعلق دیغه صحبت او مجلس سره د خلکو زړه دنیا هم بدلېږي یو ډکو یو بغلاګانې کولې ډکې به کولې دې بدشاه وخت هغه ته سزا ورکړه لس کوړې شل کوړې دیر سلویټ پنځو سل دوه سوه زر پنځه زره دوره پورې کتابو لیکلي چې سوله هزار کوړې وای د توبه نه باسله یو لاس یې ونه پرېک بیا یې توبه نه باسله اخر یو ریش پیدا یې چیکسلی ده الاس په پټ شوراو خلکو به چې دی ولید لار بیا ونه بدله کړه ښځینهو به وړوکي ویړکي په ده باندې ډارول چې پلنای به راشي د شپې جنید بغدادي رحمه الله کور ته ورغی او الته یو پانډه و د کپړو ولا جنید بغدادي رحمه الله تجارت ته پار راوړې و د هغه اخیستله خو اخیسته نسللا چې کلا جنید بغدادي رحمه الله تهجد ته چې ګو ایغه ته په غوسه سلو ویل دال رایسا چې کله او ترغه او تل دار چیګه کا اخور لاندې وته چې کله یې چیګول نو دای پویس چې دا خو مان وډار سو تل ماته مرچیګو په خپل سره واخله ما سره یوسه پنډه او سره واخیستله او چې کله روان سم اوس شپې نه وخت وتله نه وخت خلک پر چیک سی بیدار وسی غلا به می چوته سی خلکو ته په پتو لګی زر درځه جنید بغدادي رحم الله دلته بوډا او تیز نه ستلای دور پر چې د ورست طرف نه چکمه د ایغه تزیاړې شوري کړې شرای شوري کړلې او غصای او ته شوري کړل والو باندې شوري پو کړل چې کله ال تورس دلته سه غصای ور کړل جنید بغدادي رحم الله پړ مخه پرې وته خو پته نسته چې الله سره پټه کومه سودا وکړله چې دا یې څرنګه وروشو او څه خبره وسره وکړله خو دې ایغ ډاکو باندې په زړه دنیا باندې اثر وسو سبا مل سزړه چې خبر وراله شپې خو ما دی وکور نو کار نه کار اخیسته د خدمت اخیسته د کیدای سی کور چې خبره کړي به خلکو چې دا ویرسلی چې دا پلانی ډکو غلا کړی دا زه خو به پته وکړو چې کله دای راغی الته خو لوی مجمع لګېدلی الته خو لوی مجمع لګېدلی وه لوی خلک جمع سلي وو نو دوی له دا ترې دی وای دلته خو یو ډیر نیک بزرگ سړی دا خلک ورزي او ایغنه دعا غواړي د د صحبت او مجلس چې چینېږي د زړو دنیا یې بدلیږي د نه وظیفه اخلي هغه وظیفه اخیستلو سره د هغو په زړو باندې اثر کېږي وایي زه ورتلای سم وایي هر چا ته اجازه ته جنید بغدادي رحمه الله اور روان سم داسې قطار چې ولاړ ده نږدو لشکې لشکې ورځي چې لرې نه یې ولیدو اوهو چې کله یې ولیدو هلته یې په زړه باندې اثر وسو اول لیدلو سره په زړه دنیا باندې اثر وسو دا خو هغه کس تا چې شپې ما د ته سختې خبرې کولې غصې مې وته کولې شعرا او شکنځا مې وته کولې خلک له سونه چپي هدیه ورکوي او وظیفې ونه اخلي بس د په مخ قدم اخیسته پټه پټه سودا شور اصلاح الله ما خو ډیر جرم وکړ ډیره غلطه مې وکړه ډیره ګرمه مې وکړه زه معافي غواړم افسوس چې د تا د نیک بنده ته خو مې تکلیف نه وای رسولی سترګو نه اوشکې روانې سللې په مخ مندې دوړېدل شوري سلو زړه دنیا بدلېدل شوري سلل پټې پټې الله پاک سره خبرې شوري سللې خلک حیران و چې دا سړی خو ډېر غمجن معلومېږي چې کله جنید بغدادي رحمه الله تر نږدو سو په بړشا بړشا چیک چی ګوزړل دیخ په غیر چې سر چیر دا او تی ویلا چې مان خو ډېر لوی جرم سلیمان معاف کا جنید بغدادي رحمه الله فرمایل غلطی دې سکړې غلط دې سکړې اخر خبر صدا یغه تل جی اول می معاف کا زمنا معاف می ته خبر او کا جی هغه بدبخت زیا چې تا مند می بو جوړو ته می تکلیف می در کو بیزتی می تر رسولا ما ته خو پته نه چې تا پروردگار سره دور خلای تعلق تا زه معافي غواړم جنید بغدادي رحمه الله چیک او خپل سینې سره ولګاو او ته وی فرمل زمنا معاف می ایخ کس توبه و باسلا چې 16000 کوړې والے سره او توبه نه باسلا خو جنید بغدادي رحمه الله په یو صحبت سره توبه و باسلا او بدل سو داسې بدل سو چې جنید بغدادي رحمه الله خلافت هم ورک خوږو مسلمانانو ورونو کومول غواړو چې نیک جوړ سو به نیک صحبت او نیک مجلس ګوره تبلیغ چې ډیر کسان لاړ سي مور پلار یل ته نه تنګي دي د اعمال ګډ وډي خو چې کله تبلیغ ته لاړ سي او یغه نه واپس راځي به بتوای چې دا علم دا که حافظ دا دا څه شکل او شباهت جوړ کړی او د مولا حضرت سے به اجتماع روانه ده جمعې نه به شروع کیږي ادینې نه به خلک زی ډېر خلک داسې تللی دي چې هغه یو وری د صحبت او مجلس ته ور رسیدلی الله پاک زړو دنیا بدلې کی دلته خلی مسلمان نه کافر ویلا امریکې چې روانو امریکې چې او یو گاډه ير باندې 1300 دور تیز و چې موږ ټول په تعجب چې پریوتلو نو ملګرو ته مو ویل دا ګاډی خو ډیر تیز لاړو هغه حیران پاتې سل لږ کی واره بعد هغه ګاډی واپس راغی ما ملګرو نه پته وکړه چې دا څوک تا موږ ته دا خو پاکستان نه راغلی دا مسلمان د اسلام خپل مذهب تبلیغ کوي ویل چې موږ د د سترګو مندې د د په مخ مندې یو سکون وینو چې دغه سکون موږ ته حاصل سی وی سره ملا اوس چې کله سره ملا اوس لو او ته ویل چې تاسو چیرې روانو ویل زه یو تر زوی ادمه دوتر لونه دي موږ خودکشي د پاره نمبر نیولای وو اوس ایغ نمبر ته لش کی ټیم پاتې او ایغه ته مزان ور رسول چې نمبر نصیر مندې تیر کفری دنیا دوره پریشان ده حکومت دې نه نه منې کی چې خودکشي ما کو خودکشي کو خو بجای ما کو بجای ځان ما مړاو چې خپل کوم سنټر مو ته جوړ کړی د التزان مړاو ویل چې دوی ویل موږ ته به سکون حاصل سي ما ویل چې آ وی څرنګه اسلام قبول کو اسلام قبول کو کلمه یې وویله اما د خپل سلسله وظایف هم ورته وشول خوږو مسلمانانو ورو ډېرو خلکو زړو دنیا د ده په صحبت او مجلس سره بدله سوه ګناهګار ګناهګار خلک د ملتان چې یو ملګری او عزیز الرحمن حاجی عزیز الرحمن سم یغ ویل چې زه دای کله راغی ملتان ته الته د خیر المدارس جلسه ته نو ما یو رشتہ دار او هغه 35 سال کې دل چې هغه ایم ان ای پاتې سلام هر کال په پاسو مال او دولت شو ډیر سره به انتها مال او دولت او سره ایس کمینه وا او دای به هر کال پاس کېدو خپل مال او دولت په خلکو لګو پلونه جوړاوه کورونه جوړاوه کندو یتیمانو خدمتونه کوه خلکو ضرورتونه پوره کوه ګټه مټه نه پکولې ایمنه به خو پیسې خپل په خلکو لګولې بس دته دې خوان ورکاو نو ما ته ویل چې ما داسې یو رشتہ دار ده چې هغه سره ملاو سي ویل چې دو ویل حضرت صاحب ویل چې اوس خو په ما باندې نه وخت مشکله ده خو ته دوره قدر وکړه چې دته وایا چې پیر صاحب ته دعا سلام ویلا نو پته دی کوله ویل دعا سلام او ته ویل مخ ته کال ته چې بیا جلسې ته لاړم هغه سړی ما ته راغی چې جی هغه کس ته به وسور زو تا سلام مې ورکړو دو ویل چې د سوک سره سوک ته چې ما ته اسلام ورلړلای ما ته ویل چې د دې مولا شیخ ته د مولا مرشد ته ویل چې دو ویل چې به ملاقات سره کو غنټې وروکړلا ویل جی زدار سره کتره زه ما ته ویل چې قاعده دادا چې بئس الفقیر علی باب الامیر بدترین فقیر بدترین نیک سړی هغه دا چې دنیادار په دروازې باندې د دنیا ګټلو په امید باندې ولاړی ونعم الامیر علی باب الفقیر بهترین امیر هغه دا چې نیکو خلکو ترایسی او دین ونزدا کوي اوس که زه درس معنی به بد فقیر جوړ سی او کترایسی تانه به بهترین امیر جوړ سی زه درس کترازه ویل ته ویل چې جی زه درس تمہارا زګاډي چراغای چې ګاډي چراغای ویل لشکې تنهایی چې سو خبره کوم چې کله څنګ ته چې نو ویل چې دومره برباده زندگی مې ده چې شګړې وکړه نام و نشان نسته نه لمونځ سته نه اودس سته نه روزه سته نه حج سته نه زکات سته اتنا یې نسته بس سره سر برباده ویله ما ته خو ملګري ته خبر شولی وه کرګوزري یې ورته بیان کړی ما ورته ویله نه داسې نه ده داسې نه ده ته خو ډیر نیک کارونه کوي چې د مسلمانانو خدمتونه کوي خو دغه خو شګړې دي دور قدر د چلش کی زندگی ترتیب دی بدل چې د ترتیب سم کی یو غل بیا ما ویل چې مشته مشایخ یو طریقه شولې ده په دغه طریقې سره د خلکو زړه دنیا بدلېږي ویل چې دوی ویل چې خو به ما تا غو شو ما ته لدې ته موږ بیعت ویل سنیوای ویل دا ویل وظیفه ما ته وشو بیات ولس نیوای مې ورکو وظیفه مې وته وشول ویل چې کلیوال حیران پاتې و چې هغه سړای چې په 35 40 سال چې جماعت ته نور غړی په اول صف چې بنا سو د جماعت صفای به کولا جماعت خدمتونه به کول بس زندگی بدل اسلاله خلک حیران پاتې الله شان داسې چې ویل چې یوري د داسې ټي وي تناسو او ټي وي چې خبرو چې حج پالیسی اعلان اوس د کوروالې ته مخ ورواړو چې ما زړه کې چې د حج خو مې کړای وای نو هغه چې کومه دا یو ته له خو ډیره ښه خبره ده چې کوم مذهبي امور وزیر ویخته غنټه یو کړل چې زه خو حج ته زو چې ما ته سیټ بوک سی ویل چې بالکل جیتا دې پر خو سم مسله نسته ته خو دې موږ ډیر اهم شخصیت دی نو سیټیو ته بوک لاړ حج روکو حج نه راغی اوس کلی لکه عالمانو مشوره وکړل چې ګورم مخکې خو به داسې و چې د به د موږ مخالفت کو اوس خو د موږ ډلې سړای ده اوس خو د موږ ملګری ده موږ باندې حق جوړیږي چې د مبارکي ته ورسو نو علما یو ډله جوړ کړل ا د حج مبارکي ته وتارانل ته خوږو مسلمانانو ورونو حقیقت دا ده چې د علماو برکتونه ایغو خلکو ته ملوي دي چې څوک یې قدرداني چا په زړو کې محبت یې وسره اوس په نږدو باندې یو جي چې مې یو بیان اورېدو یو عالم بیان کو ویلا هغه رشتہ دار چې د دې رشتہ دار خو حافظ دا عالم دا خودم لا تړ نه دا سره کړی مخالفت کړی دا دغه سفرش پنه کوي حفیظ د په هغه چې خندان چې لاسو کسانو سفارش وکړي خو د دغه رشتہ دار سفارش باندې کوي چې د چا مخالفت کړي د چې څوک لره لره ونه شو د څوک په بند نظر باندې وته ګوري دا د خلی زوی نه ده دا د خلی ورور نه ده دا د خلی کلیوال نه ده دا هغه انسان ده چې فرشته وزر وته غړي او فرشته ولې وزر وته غړي مرکات المفاتيح ولي کې دې لپاره نه چې دته برکت ور کوي برکت لدنه حاصلای دا اوس ډیر اوچت شان ول سړای دا نو ویل چې عالمان و ترالل چې عالمان کله رالل نو دوی تو ویل چې ډیر په خوښ سو سره میلاو سو وای چې نو زه په خپل مند زمزم او کجوره تر راو اوس مدینه منورې نه تسپیر خيسته وي آی راوړې وي آی لاس شي یو ټوپه راوړې و مدینه منورې نه آی په سار مند دا کورواله ته ویل چې عالمان رغلی دی کجوره او زمزم رو اخلا چې زه په خپل باندې وره ایغه تل شته بالکل زتا ته خاص خاص شیان را راو را خل نو دای په کټ چینست صوفي چې هغه تسبیح باندې تسبیح وایي او د حج نه راغلی دا علما خدمت ته تیار دا چې د وخت روح پرواز وکړل دنیا سره لوی سعادت میلاو سو حج نه آباد مرګ شي حج نه آباد خو بچای دا قص داسي لکه اوس چې مور نه بچای پیدا سي داسي لګنا نه صفای د مدینه منوره په تسبیح په لاس کې د پیغه ذکر کوي ټوپه په سر د مدینه منوره ول د جیرو پرېدولو اراده کړې د جیره بریشه ده او د علماو خدمت ته تیار ده علماو ته ورئی زمزم ورئی د مدینه منورې کجوره خوږو مسلمانانو ورونو موږ تاسو هم د نیکو خلکو صحبت او مجلس اختیار کو نیکی بر ته آسان سی د دې به اثر دای نیکی زندگی بر ته آسان سی هر مسلمان نیکی زندگی غواړي داسې کسان ستا چې کلونه کلونه په تیر سي او تهجد نه قضا کیږي په کلو کلو باندې تهجد نسی نه قضا کیږي نیکو خلکو صحبت او مجلس او ملګری دی موږ یو ملګری دا خپل شیخ او مرشد ته لچ نه ته خو تهجد ته ډیر په ټیم باندې شي ګیره همیشه تهجد کوي ته کومه دعا ته راوي به ته ته لجی ما دعا خوته دتا په صحبت او مجلس سره الله پاک ما تدا کار آسان کړای دا نو نیکو خلکو صحبت او مجلس به انسان ته نیکو اعمال کول آسان سي ګناهونه بچ کېدل او ته آسان سي نو انسان سره د نفس او شیطان تو کی یو دو کای دادا موږ دا خبره کوله چې انسان ته دوکور کوي چې نن نه سبا نن نه سبا نن نه سبا داسې کلونه په تیر سي او د نیکو کارو سوچ په زړه کې راتل دا یو علما ده که قدردانی دی وکړه دا علما به بار بار رضی رضی رضی او تا به دغه سه نیک کارونه زیاتی چې کله زړه چې دراله چې نفل وکړه کډیر نه سي کوی دوه رکعات او که کپولاړې نه سي کوی په ناس ته وکړه او چې تلاوت ول په زړه چې پیدا اصل کسي پاره نه سي کوی نیمه وکړه یو پاو وکړه یو رکو وکړه یو آیت تلاوت وکړه خو چې د علما خپن سي صدقه دې په زړه کې راله صدقه لس روپۍ دي جماعت کې چې کوم د بې ادبي معاف یوه بکسه خامخا په کاري چې لګېدلې که نه زه خو خپلو مقتدیانو ته وایم چې یوه په تیله مې یوه بکسه را رو بکسه ولګوله په تیله مې اوس چې سبا ملزو نوره ډېرې صدقې کنی لس روپۍ ورچاو که هر سړی لس روپۍ ورچوي دی به بازار ته ځي دای به په خپل کاروبار پسې زی د دغه لش کې خوند صدقه اثر بدای چې الله پاک په دې د حفاظت کوي نو جماعت چې بکسه لګېدلی یو سړي په زړه چې صدقه پیدا سلله څوک نسته دي پټه یې الله سره سودا وکړله هغه بکسې ته یې ور واچوله چې هېڅوک مې نه وویني نو عمل اراده چې پیدا سله بیا اقدام کوه او دومه خبره ده کزړه چې دی ګناه پرېږدولو اراده رااله بیا اوس نه همت کو اوس نه قدم اخلا اګه ته چې نن نه سبا نن نه سبا نن نه سبا داسې سړی باندې کلونه تیر سی او دا ګناهونه دغه سه پخېږي دغه سه پخېږي دغه سه مضبوطېږي به یې غنا بعد پر ډول انسان د لپاره مشکل سي او چې کله همت وکړي به الله پاک توفیق درکړي کتاب ولیکلی دی یو سړی دا ګناه زړه واړي ګناه زړه واړي خدای نه کوي زړه ته یې غل وجنه تکلیف ورسېد چې تکلیف ورسېد دی له وجنه زړه زخمی سي او چې زړه زخمی سي د تکلیف له وجنه نور زړه ته نه ورګډېږي انوارات په اعمالو سره ملويږي خو چې زړه ته نن نور ورګړيږي ادا دا چې کله تا نفس وای چې ګناه وکا او ته نه کوي انا عند منکسرت القلوب بي زده ما تو زړه خو ته ما باندې یو شي زینه وړه نه کو کار و د خو اش دا چې د نبی اسلام مبارک زیارت تر حاصل سي خو ډېر ستړو باوجود هنو ته حاصل دو اخر خون ته ګیلا وکړه چې ته نیک سړی خیر ته وظیفه روشو او تعالی وظیفه به روشو خو یو کار وکوي وای تیش کار وکوم وای زه چې راځم صفا نوې کپڑے واغوند د نوې توپ کپڑے واغوند غنا ولګوا نو دی ویل چې بالکل صحیح ده دی خو د نبی اسلام مبارک زیارت خوای شو خله سره کړل او کپڑے واغوستلې غنا ولګول ځان نه نوې جوړ کړل سپین ساره د بوډۍ ده خوند ورغه ورونو ته ویلا او تعالی تاسو لږ کی ماته وکړو او تل تر دې تل د ډیره ته مې وګورو ته کسپینه ده ا د عمر ته مې وګورو سرای څخه خور مستی مو وګورو په سپین سر باندې څه کوي چې کله هغه رالل اویلی دلا اخو دور سخت سخت وته وژغېدل شرم نه درځي حیا نه درځي خپکیږي نه په دغه عمر د دا مستیانه واخیستلې دا ته په زړه اصله زړلې زړلې زړلې زړلې په زړه چې وداس وي چې خپل درته الله زه خو نور خو مې زړه نه غوښتل د نبی اسلام مبارک زیارت ته پر وظیفه دې پر ما داسې کړیو چې وداس له الله شان داسې چې پی خوب چې د نبی اسلام مبارک زیارت هم حاصل سي او چې کله زیارت حاصل سو بیا خو دا ډیره زیاته خوشاله او غمونه ویر سو چې کله ویشه سره دته ویل چې الله پاک ما باندې فضل وفرمایو خو ته وای چې دتا داسې وکړلو ولې او تعالی ما ولیدل چې تنه کمال ډیر کوي خود زړه دې چیرې نه د مات سلای ما ویل چې زړه دې مات سي الله پاک رحمتونه به متوجي سي چې کله زړه مات سي ګوره غمجن سلی پریشان سلی بیمار سلی چا تیر زیاته خبره تر وکړه یو خدای دې چې موږ ګیلې معنی شروع کو ایو دا ده چې الله ته خبر جوړی کو یا الله د ما ګډې ډندې ته سمې که دغه پریشانی په وخت باندې خو دغه یوه مسله دی نو ډېرې ډېرې مسلې به دې حل کیږي دا خو الله پاک قیمتي موقع درکړله مولوی صاحب دو هم جماعت ته د موږ ملګری ده مولانا نظیف الله شاه صاحب رحمت برکات مولا علیه دغه مسله ما وکړه به یې ویله موټر سایکل نه واچېدل ویله دغه سي ګړېدل ما دعاګانې کولې د خبر خدای په ذهن ته راځو چې د دې دعا قبلولو ټیم د تکلیف ورته ورسېد په دغه وخت باندې دعا قبلې نو چې کله سړی زړه مات سي په وخت باندې خدوا قبلېږي اوس چې زړه دی ګناه غواړي او تا ځان ورتم کو نو په دغه وخت باندې الله نه سوالونه کوه الله پاک رحمتونه به متوجي کیږي او ګناه نه به همت کوي بچ کېدلو دا هغه باندې چې توبه به وباسو دا خو کوم کلتوب د دیل وجنه سړای چې چیر چا ځان زخمی کړی دی چې به په دغه جی پټای کو ډاکټر مې ملګری دی به ما تستن ولګی درد باندې کوي په لړمې چیر ځان چی چلای دا مفتی تقی عثماني صاحب داود برکاتهم الاله لیکلی دي چې پلار مې د لړم دم زداو یو عمل زداو او لره لره نه به خلک راتله په سو خلکو علاج وکړو په سو خلکو علاج وکړو یو شپه د لیکل کو لنټین بالو لیکل وته کول مور مې رااله وته ل چې د لنټین لشکې ورو ریسټور نه تر راخنه دوت ویل چې خو دغه سه لاړه سه زلی کولو مند لګین کار مې خرابېږي یغه وته لکه به لړمو چی چلو دلته خو لړمان دي دوت لکه لړمو چی چلی به صدا زما دم تر وکړو مطلب دا و چې تا وک باک هم غنه دې لړم لړم تا تاسو نه سی ویلای کوي چې چلی نه بخوږي الله شان داسې تکی صاحب د مد برکات مول علی لیکلی دی چې مور می سٹور ته پښه ور غډول لړمو چی چلا اوس را لاله پلار می د مور شریک ور کوي ور کوي ور کوي ځان پستړای کو اقدم اثر نه پکو ویل دلته می پلار ویل چې شا درې خبرې می زده کړلې یو خدا چې سړای دی دوا چیرې نه کوي من کالا انا وکافی انا چې چا ویل چې زلو اسلام د په مشقت او تکلیف شي پریوځي ادوامه خبره ده دوامه خبره ده چې سړی دې دا نه کوي چې یو شي باندې اعتماد وکړي د شیو چې اثر الله پاک ته چي هر شي چې اثر الله پاک کوي په سو خلکو علاج مسله دا هغه دم په خپل کورواله باندې اثر نه کوي ادرې ما خبره ده چې دا ډېر کم عقل توب ده دا ډېر لیوان توب ده چې سړی په دې امید ګناه کوي چې به توبه وباسي انسان نه دا نعمتونه له ګوتو نه وځي خوږو مسلمانانو ورونو نن موږ تاسو دا اراده وکړو چې باس نن نن الله سره جوړ کوم چې سوره خلک نیک جوړیږي هغه یکدم په یو وخت چې کله اراده وکړي به نیک جوړ چې سوره پورې عمل نه شو کړی دور پورې نیک نه جوړیږي د اغول چې کوم د فلسفه فرمای چې دغه وخت چې کومه ده د مستقبل خو کستانه ده چې د روان وخت دا خو مخ چې د دې چې خو ته یې سن سې کوی لار غلای نه ده امازی خو تر مندې تیر اصللا او د حال چې کومه د دغه یو سیکنډ ته چې موجودی ری به ورکیږي چې موجودی ری به ورکیږي چې موجودی ری به ورکیږي دغه سیکنډ کې به ته کار چلوي همت وکوي کني استقبال مستقبل دیتا په واسه چې نه د مزیدت نه تیر هغه د لګو ته نه وتلې د دغه وخت نو نن همت کول یا الله زتا سره پرشتیا باندې جوړه کوم یا الله زه خو کمزور یم ما ته زندگی بدلول مشکل دي خو تا ته بدلول آسان دي دوره زندگی مې تیر کړه تا سره مې پښلې تعلق نه کو جوړ خوږو مسلمانانو ورونو آیا ټول زندگی به موږ د غفلت ول مونږي د خسیل مونږ به موږ چې مونږ چې متوجه نه ګرځایل مونږ کې یو وری دیان نصیرای چې زه الله تعالی نه د خسیل مونږ نه به ټول زندگی کو اګه ته چې داسې زندگی د خوږ مونږ نه د زبه خوږ مونږ کوم کله به کوي کله به زده کوي اوس خو د ځواني د ځواني نه زی اوس خو ته بوډا اصلي سپینه ډیره د اصله دینه بعد به کله زده کوي دغه وخت چې نن په دغه مجلس کې موږ اراده وکړو یا الله زه تا سره خپلوي پیدا کوم د تا خپلوي غواړم د تا تعلق غواړم امید دا ده چې الله پاک په موږ سره اسانیانې وفرمایي الله پاک ډېر مهربان ذات ته ډېر کریم ذات ته د توبې پورې اخیری کیسه کوم بس بیا دعا کوم پیر چنګي هغه ځواني زمانه وه الله پاک حسن او جمال ورکړه کښلی اواز او خوږ اواز او کښلی شکل او شباحت او خلق ملګری ډیرو ډیر ور انسان خطا سي دی وای که د خلق ما سره ملګری نه مړه د دې ته د مال او دولت سره محبت کوي چې نیت سره به د ملګری نه د دې ته د حسن او جمال سره ملګری کوي چې دغه بهار تیر سي او خزان راځي به د ملګری نه به به نه میندوي اوس ته د خپل ژوندۍ قدر او خپل ځان قدر وکا په دغه خبرو باندې مخه ته کېږي چې د پلار ته وایي چې دغه خلکو سره مشورې را دغه سره مشورې را دا به په هر شي باندې تیر کی نو د ځواني زمانه او حسن او جمال او خوشي خوشي خبرې به کولې سندرې به ویلې خلکو به دته چې کومه د شیان ورکول پیسې به ورکول خورکونه به پکول او د به سندرې ویلې رباب به رغو پکنۍ به رغولا عمر یې زیاتېده هغه بهار باندې خزان راته رنګ یې پکه کېدله حسن و جمال چې کومه ده هغه په خزان بدلېده اواز یې خرابېده داسې وخت راغی چې حسن و جمال هغه بازار رنګ سو خلکو دنه مخ واړېده چا به ځان ته نه پرېږدو اواز یې خراب سو چا ترای په ویله هم نه اوس چې کوم ملګري کله کله به یغه ته ورغی یغه به امداد وسره وکړو خو بیا به چې دوه مري بیا ورته وتله به چې نور خو تر دوه پنځوسلو څه مو تنګوې نور خو مو اوس پرېږده وه داسې شپې ورځې تېرېدلې دوی غاښ کوټه سلل اواز یې خراب سو یوري سوچ ورغی چې اوهو زندگی دې برباده کړله ښه خو به وه چې الله سره دې جوړه کړې او توبه یې وبسله مسلمان سو او چې کله مسلمان څه سوچ ورغی چې اوس خو د دور عمر زیات څه ځونی چې د توبه ولې نه بسلا بس په دغه سوچ من دراغه لاړ جنت البقی ته قبرستان چې چیناست یو داسې زوړ قبر او قبر ورچدل یو د پښې ور ولاله ولې او بس سوچ کوي سترګو نه اوښکې روانې سللې الله زه خو چې داسې عمر ته ورسېدلم چې خولې چې مې غاښ نسله پاتې دې کلمې مې میده مې هم کار نه کوي زندگی مې برباد کړه الله زه اوس تا سره جوړه کوم کریم الله ټولو خلکو زه وشاڼلم وې رټلم ته مې خپل دربار نه واپس مو فرمایې بس اوس په زړه باندې زخم ولګېده او سترګو نه اوښکې روانې سللې الله حضرت ته د دغه سپینو وشتانو واسطه درکو ما فریاد وار و خلق می سوک نه پکرې ز سو ورځو نه وژایم خوراک می نه د میندلای د ګمان داو چې الله سره به دور زر جوړ نه وسی خو بل طرف ته پروردگار رحمتونه خو به انتها دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خوب ولید او عمره په جنت البقیع چې د ما یو ولیدا هغه وژای د ایغه د پر د خوراک تنظیم وکا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیدار سو کورواله ته خوب تیر کو ایغه تعالی یا امیر المؤمنین د تیار مړی د دات سره واخلا نو د فورن اگر واخیستلا چې کله بار وروته سوچ ورغی او عمرا ته خو دا مړی دی الله وو ولی ته وروي لاس چې ولی اوري په سر چیر دو چې برکت ته حاصل سي پروردگار له مهربانيانو نا د دل رحمتونو قربان 60 70 سال جنگ او یغه نه بعد جوړ وکړلا الله خو لمونز نه د کړای الله خو نه ک اعمال نه دی کړی چې پروردگار رحمتونه متوجه اسلو عمر د په خدمتو باندې ولګید عمر د خدمت کوي چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او جنت البقیع چې دولی دو دوی لکه چې عمر ته پته لګېدلې چې د بوډا داسې داسې کړي داسې نه چې سزا راکړي و ډار سره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دخوا ته راغی ودرېدل شي آپله تیر سه دالې دالې وکتل په قبرستان چې بل هیڅوک نه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پوه سو چې دا د الله ولی دا مړې د ته مخ ته چیر دا ولا او خلاص کړله او تل او د الله ولی خورا د داسې سرې سترګې ورچیږي کړلې زه د الله ولی سرنګ اسلام ما خو ټوله زندگی په ګناهو باندې تیر سلې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل خوب ته بیان کو دلته خدای په زړه سو یا الله ته دورا مهربان ته دوره کریم ذات ما ته خو پته نه وا ما خو زندگی په جرمو چې تیر کړې وا ما خو تخ پکړې وې دین آباد بس تا سره پرشتیا جوړ کو یو طرف ته مړی خوري او بل طرف ته لسترګونه اوش کې بهږي د الله پاک مهربانيانو ته حیران ده چې الله پاک سوره مهربان ده یا الله ما پرشتیا تا سره جوړ ده دین آباد دین نه خپکم دینا بعد به زه ګناه نه وکوم الله دینا بعد دې تا نه فرمانی نه کوم حکیم اختر صاحب رحمه الله لیکلی دی چې د پیر چنګي توبه وبسلا او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په صحبت سره صاحب نسبت وګرځیدو د الله والو چې شامل سو خوږو مسلمانانو ورونو نن موږ تاسو دغه خبره ته تیار سو زندگی ډیره په زر درر نه تیریږي چې نن اراده وکړو چې ما الله سره کښلای تعلق جوړونکی دا او په دغه مجلس کې مې توبه وباسونکی دا امید دا ده چې الله پاک په موږ تاسو ته خپل رحمتونه برخه نصیب وفرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین